په بیان د توحید د الله رب العزت کې وا الحمدلله سره داوا وا لله یو دلیلو رب العالمین نمونی وی صراط الذین انعمت علیہم دا نمونه دا غفل کو چې هغه الله کلکړیو غير المغضوب عليهم دا نمونه دا هغه چا چې دا غي په زړه مهر لګیدل او ټاپا الہیت صفت ته او الله ذات ته مطلب دا دی چې خدای توب صرف الله لاره دی نو هغه ته الہ وي هغه ته الہ وي او چې په کومه هستای کې دا ټول موجود دي نو هغه الله دی نو الله اسم ذاتی دی هغه ذات چې باغ کې ټول صفاتونه د الہیت هغه موجود دي ټول اوصاف د الہیت هغه پکې وي او د الله صفت د الہیت صفت دا په هیڅ چا کې نشته ده بلکې بل چا کې منل چي دي نو دا شرک دی او کفر دی نو الله دا اسم ذاتی دا الله رب العزت ته هغه ذات چې پاغه کې ټول صفات د خدای توب دي ټول صفات چې کمندونو د خدای تو او د کمال باغ کې موجودي نو هغه ذات ته الله وي دا دا الله رب العزت اسم ذاتی دی په دې کې عالمان حیران دي چې دا څنګه د دې خپل ټکی سړي معنی صدا د بابونو په اعتبار سره د هر څه په اعتبار سره بلکې आवाज ذات کې نه بل تو دون کنه ذات فی اسمائه بلکې د ذات نه علاوه په چې کمندونو په صفاتو کې هم حیران دي نوم کې هم حیران دي چې دا الله رب العزت دا نوم څنګه دی لکه ذات دا الله متحیر العقول عقلونه وته حیرانې دل نو وصف د الله چې دی او صفت د الله رب العزت او نوم د الله نو باغی کې هم خلق حیران دي اے بر تر خیال و قیاس و گمان و هم وازهر چې گفتان دو شنی دے مخواندیم منګه ستاګه خي زمونږ د خیال او زمونږ د وهم نه اوچت ذاتا وازهر چې گفتا اندو شنید مخوان دیم او چې سمون ویلی دی اوس د کړي دی دا غینه ډیر بالا او بلندتر او اوچت ذاتا دفتر تمام گشتو با پایا رسید عمر ما آن کی در وست اول تمان دیم الله دفترونه بخلاص شي او عمر او دنیا به سر تورسیږي او مونږ به د یو نوم ستاده حقیقت نوم خبر نشو امون بلا پاغي کې لګیا یو او الله تعالی دا الله نوم چې دی دا د کمالاتو نه ډکته س کمالات تیادی کی دي او انتهایی خوګواله او لذت پکې دی او انتهایی د محبت نوم دی خو محبت د محبت والو د مجلس نه ملاویږي دا ځنې خبرې مونږه یا سی وایو خو لکه مونږ ته پته نه لګي دا د هغې خپل خلکي خپل ذوق والا خلکي اهل شوق او اهل ذوقي هغه ته چې کمندنو هغه محبت حاصل شوی وي رومي رحمه الله تعالی یو ځای کې وایي الله الله ایچی شیرین استنام الله الله ایچی شیرین استنام شیر و شکر میں گردد جانم تمام وی الله سو خوګ نوم دې دینو ډیر زیات خوګ دی وی شیر و شکر میں گردد جانم تمام وی زما ټول بدن چې کمدنو خوګ شي ګوړی او شکر شي پای او خوک شي چې زستا دا نوم اخلمه نو یو خو اختیاري خوګواله دی چې سړی ته دا د هر څه نه زیات خوک شي دا الله رب العزت نوم او دا الله رب العزت دین او کتاب دا ورته د هر څه نه خوک شي خودویم دې طبيعي خوګواله چې ته د الله نوم اخلي او ستا خلق وږيږي د الله نوم اخلي او ستا زړه ته خوشحالي نصیب کیږي الا بذکر الله تطمئن القلوب اذا ذکر الله وجلت قلوبهم چې دا الله نوم اخلي نو استاد ته سرور راځي خوشحالي راځي دا خوګواله چې دی نو دا په مهنت او په خواري حاصلېږي او دا په صحبت د اهل الله باندې ملاويږي دا خلکو په صحبت باندې ملاويږي چې چاته دا لذت محسوس شوی وي او هغه د دې عشق او د محبت نه خبري خو الله هغه ذات چې د محبت مرکز وي الله هغه ذات چې د یری مرکز وي الله هغه ذات چې د امید مرکز وي که امیدونه کیږي نو هم دا غنه کیږي که یره کیږي نو هم دا غنه کیږي او کم مینه کیږي نو هم دا غسر کیږي بس هغه ذات ته الله وی دا دا الله رب العزت اسم ذاتی دی ټول صفاتونه الله له ثابتيږي د خدای توب نو الحمدلله دغه مطلب چې صد الہیت او د خدای توب کارونه او صفاتونه دي نو هغه ټول صرف او صرف الله لذي پدې کې په دې خپل خبره باندې په توحید باندې یو دلیل مو چې لله الله چې هر څوک په یو صفت پیژني او هر څوک په یو کار مني نو هغه دې پیدا کون کې پیدا کول دا الله رب العزت یو داسې صفت ته چې په دې باندې کافر هم مني خالقیت پیدا کول دا الله رب العزت وصف مشهور دی هر څوک په دې باندې مني نو ټول صفاتونه د خدای توپ الله لره دي ولی الله لره دي ته نه مانی چې خالق دی خالق هغه دی نو چې څنګه پیدا کول صفات هغه لمنی نو دا نور صفاتونه هم یوازې هغه لومانه بل چاله نه دا نور صفاتونه چې دي دا هم صرف اغلو معنا کاغه علم غیب دی کله کائنات امور دي کله حلالولو د حرامولو د جایز او د ناجایز ذمہ داری ده کله حاکمیت او د قانون مسله ده نو پاره ټول کې هغه ټول الله لو منا زکه هغه خالق دی نو دای په یو دلیل ذکر کو نو دا غ جمله ده چې طالبان وتا قضیه قیاساتها معها وی یعنی قضیه فطریه چې ځان سره دلیل خپل پترخ کې راوړي الحمدلله دا الله رب العزت مناسب صفاتنا صرف الله لرضی رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات دی دویم دلیل ذکر کړي په دې داوا باندې چې ټول صفاتونه د خدایتوب صرف الله لره دین اولی یاوی خو ذکر کو د نششت کون کې هغه ده کنه نو چې څوک د نششت کول کوي نو ټول کمالات هغه لوي نو دویم دلیل به ذکر کوي رب العالمین تربیت کون کې د ټول مخلوقات ده دا نه دا چې پیدا کړی او بیا د لویینا نه پیدا کون کې هغه ده نو تربیت کون کې هم هغه ده نو استاد تربیت په ټیم کې د تربیت په وخت کې چې الله رب العزت تا تربيت کاو نو په هغه ټیم کې الله سره شریک وي صدر نو نو چې لوی شنو سو د سره شریک وي صدر پیدا شو یعنی الله تا تربيت کړې دي هر قسمه تربيت د الله کړې دي هغه د لتن تنها کړې دي نو لکه چې پر ربوبیت کې او په پالنه کې الله رب العزت تنها منی یو ذات منی نو دغه شانتی ولدا نورم معنا کنا چې عبادت کوم صرف غلا کوي علم غیب به هم غلا منی قانون به هم داغه چلای دا ولوم معنا کنا نو دا تربیت دا ورله دلیل کو رب معنا دا تربیت کون کې ذات تربیت څه ته وایي پاللو ته وایي تربیت کون کې یعنی پالنه کون کې مفسرین مطلب بیانې تبلیغ الشیء الى کماله شیئا فشیئا یو سیز دمه په دمه دمه په دمه باندې کمال تر سوال دمه په دمه باندې کمال تر سوال نو د هر یو سیز مناسب تربیت وی بیا د غنم بوټه ده نو دا غزان له تربیت ته د جوارو ده نو دا غزان له تربیت ته د تماکو دی نو دا غزان له تربیت ته د میوي بوټه دی دا غي ځان له طریقه دا چې دمه په دمه به کمال ته رسای او د انسان دی حیوانات دي نو حیواناتو کې ځان له تربیتونه دي د پایو د ساروی ځان له تربیت ته د سرو د سورلې د ساروی ځان له دي د چرګي د هغه ځان له تربیت ته بیا انسانان دي نو دا غي ځان له تربيت ته په خپل طریقه دا غي تربيت ته نو تبلیغ الشیء الی کماله شیئا فشیئا یو سیز داغي کمال تر رسول خدامه په دمه باندې دا د پالونو معنا ده کمال تر رسول دمه په دمه او کمال د هر یو سیز هغه د هغه مناسب وي د خر ځان له کمال له چې غوخه په انباري تب ټیپ نیوي او بار خوړی شي سورلی خکای د بیخ یو خپل کمال لې چې په درېدو کې اصلوي پای ورکولو کې اصلوي غړوي او پای خور کوي خوراک چې کمندنو کوي مناسب کام نه چې تنوري خالص او مناسب خوراکم کوي ودریږي مو په وخت باندې تیر شي او بیا ټیکاوم شي د خیمه خپل کمالات دي امیر سیب دی ډلې پیژني دا دار چې خپل کار دی نو دا هر یو سیز خپل کمالی د فصل خپل کمالی وړو کې رالوي شي اوري بل شي سنبال شي بس کمال دغه دی د انسان خپل کمال لري د انسان یو خپل سعادت دی یو خپل کمال دی د انسان څه کمال دی که په غوخو باندې برابرۍ ډوړې خخوري او تقاضی لذي جامع مزیدار دي بوټان مزیدار دي پیسو سره جیب ډکته نو کدا د کمالی نو د دې کمال والا سردلان دی ولې را خلاص شوی دی تاریخ په دې باندې گواهی چې د دې کمال والا خلک هغه ډیر سردلان دی را خلاص شوی دي که غوخي کمالی نو بیا تی او میخي د انسان نه غټلې ده بیا خو چې کم ټپ انسانانی نری نروچ کی یا سبا شو ای بیا کمال ته نه دی رسیدلی هغه بیا خراب پاتې شو ناقص پاتې شو کمال ته نه دی رسیدلی که حکومت او خدا بادشاہی دا کمالی نو بادشاہان ولی سردلان دیر اخلاص شویو علم ترا کیف فعل ربک بیاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وصمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد هر یو سیز الله کمال ترسي نو انسان هم الله کمال ترسي کبه ګیډه مړې دلو او د روپو او داسې کمالی نو په ګیډه موړ خرومي د انسان چې کمدنو شرافت پسه دی د انسان کمال او د انسان شرافت هغه په الله په جنګلو باندې دی چې انسان دی حد ته ورسی چې هغه له فرشتي دعاګانې وغواړي دا د انسان کمال دی چې فرشتي ولا دعاګانې وغواړي د فرشتو د دواګانو مستحق شي بس دا د کمال له د انسان انسانیت محفوظ پاتې شي خر نشي غوې نشي سپه او خنزیر نشي د د انسانیت پر حال خود پاتې شي نو دا د کمال له او د دې انسانيت چې برحال خود پاتې کیږي نو هغه د الله رب العزت په پیجنګلو باندې پاتې کیږي چې دا الله رب العزت معرفت وکي په صحیح طریقه باندې او دا الله رب العزت حق ادا کی نو دا د انسان کمال دی اوس الله رب العزت تربیت کوي هر یو شی کمال تر رسي نو انسان هم الله رب العزت کمال تر رسي کتش پیدا کول او ډوډۍ خوراک تربیتی نو دا خو الله رب العزت د خرم کوي په انسان کې دو سیزو یو د انسان بدنو او بل د انسان روح الهیو د انسان د اسمان نه یو روح راغله یو سار راغله الله رب العزت دا غیدوالو تربیت کوي او هغه دواړه چې کمدنو کمال ته رسي بدنم کمال ته رسي او روحم کمال ته رسي روح چې کمدنو هغه هم کمال ته رسي نو د انسان دو تربیت دي یو تربیت جسمانی د بدن تربیت او دویم تربیت روحانی د روح تربیت بدن د انسان دا د خاورې نو نو غذایم د خاورې نه ده او روح د انسان د عالم بالانو د برن راغلو نو دا غي خوراک چې دین هغه هم د برن راغله دي خوراک د برن راغله دي دا دواړه تربیتونه الله رب العزت کوي چې کوم انسان دا یو تربیت منی چې ورته وای ډوړای څوک درکې وی الله چې وای او بو څوک درکې وی الله چې وای نهرونه چا به یو به ولدي په قران کریم کې نظام ربوبیت یو لوی نظام دی دا څوک چلی نور باران شین وریز دا سوک کئی دا ستا تربیتون دی فصلون سوک راٹو کئی فصلون سوک پخی دا ستا دا پارا سوک کئی نوی دا ټول الله کئی نو دویم تا پوستناو کا چستا دا دی په دنیا کې لا کارونه دي دا وسوک د لسمبالي ستا کور نه زندگی دا د کور تربیت ته ستا د اعمال تربیت ته ستا د اخلاق تربیت ته ستا د ګډ د ژوند تربیت ته ستاد سیاست تربیت ته ستاد قیادت تربیت ته دا بدل سوق کوي نو دا غځای کې غلې شي و یرا د دین چې کمندونو سیاست کې سیسه نشته لري و الا دین فی السیاسه ولا سیاست فی الدین دا د مشرف د استاد د مصطفی کمال تاتور خبره وا چې مشرف صدر شو نو هغه وی زبد اتاتور فلسفه په پاکستان کې راولم او د مشرف کتاب دی سب سے پہلے پاکستان پاغي کې د حقيقي جمهوریت روح لیکل دی او دا ویلي دي چې شپېته کال وشو خو تر اوسه پورې پاکستان د حقيقي جمهوریت نه محروم دی چې دا ځنې ځنې په اسلام چې غوي چې دا تمرو کشینو الوه حقيقي جمهوریتي ویلا تروسه ته محروم دی وی نو هغه دا ویلو مصطفی کمال تا ترک داغه فلسفه دا و چې لا دین فی السیاسه ولا سیاسه فی الدین دین په سیاست کې نشته او سیاست په دین کې نشته دا ځان له جدا جدا دي جمعات کې وزن له دین کو بار چې راو باسو ټوبای بدل سکو او دا سجیب کې وکیدو اوس زمونږ خپل خوخه ده او زمونږ خپل خوخه ده دې کې مونږ د چا ما پابند نه یو او مونږ د چا د تربیت محتاج نه یو تقریبا نن دا یوازې د مشرف نه نن د هر سیاسی دا نظریه ده اگر که دینی طبقه پکې ولې نه ده ته یو مولا ته وایا چې په دغه سیاسي وسنی سیاست کې دې دې ته د سیاست ویلم حرام دي خدا ځان له مسله ده عرفي وته وایا وایره تا خو هغه رس په بیان کې دومره دروغ وي د بلاجی دا دا دا دور درو چپ سیاست ولکه تا خو هغه رس په بیان کې دومره غیبت وکړو دا جایز دی تا دومره غیبت وکړو چپ دا سیاست دی کوته وای چې هغه رضی تا هغه تاسو هغه مشر هغه اکټری سره چې لاس ملاو کړو دا څنګه چل دی تاسو په دې نه پوهیږئ مړه تاسو سیاسي نظر نشته دا سیاست دی هغه رسلګه هغه پلان کې دا خبره کړې و نن دا خبره کوي جدي دي تاسو په سیاست پوهیږئ نه د دې څه مطلب دی صفاول نه وای چې زه د سیاست په میدان کې د دین د اصول پابند نه یم تاول نه وای اسی د اصولان له کوبو دی راولې پاک ولې نه وای چې زه په سیاست کې د شرعي اصول پابند نه یم زما د خپل خوخي سیاست دی نو بیا دا په بینر سره لیکي چې سیاست اسلام کا حصہ ہے سیاست اسلام کا حصہ نہیں سیاست اسلام ہے خو سیاست جمهوریت نه هغه نه جمهوریت اسلام کا ضد ہے ازان له مسله ده ته اسلامی سیاست پیژنې چې اسلامی سیاست څه ته وایي اسلامی سیاست په د اسلام د اصول په دن نه وي پاغي کې یو ذره برهم د اسلام اصول خلاف نشي کېدی ذره برهم د اسلام اصول خلاف نشي کېدی کله اسلام د اصول خلاف یا سیاست نه لري سره نو تو استای الله جمعات کې خیر دې ګډ کې کینا او تا الله ته مخ کا او مونږ ته شاکا تو وای چې دا زه چې کمندونو شریف اصول روانم په شرعي اصول روانم او دا زه چې کمندونو د شریعت کار کوم دغه ځای کې ولې تربیت د الله نه مني نیم تربیت مني د بدن تربیت مني د خوراک کار د عقیده د اعمالو د اخلاقو او دارنګي د سیاست د تعلیم د انجنیرای د ډاکټرای دا غي تربیت نه مانی دا خو ته نیم تربیت مانی او نیم نه مانی دا نن په دې ملک سه په دې ملک نه د مسلمانانو کې نن دا سیلاب ته سیکولریزم چې هغه د الله تربيت نه مني نیم منی او نیم نه منی نظریه سیکولر ده او تقریبا د انګریزي تعلیم په وساطت باندې د انګریزي تعلیم په ذریعہ باندې په مسلمانانو کې 80% خلک هغه سیکولر دي خو جمعه تر ازي مونږ کوي خو هغه چې کمنو خپل اسلام نه مني او د الله تربيت نه مني چې په ټول ژوندۍ کې د الله تربيت نه مني د د الله د رب صفت نه منکر دی د د الله رب العزت د رب د صفت نه منکر دی تربیت دا هر یو چیز داغه مناسب دی انسان چې کله نیم تربیت اومانو او نیمه اونمانو دا انسان انسان نه دی د انسانیت دشمن دی د عام حیوانات په ځان په ځان ځان هغه په شان دشماري دی وی خزوم یو حیوان ناطق ما ناطق په ځای ناحق کا حیوان موي نیلوی صاحب رحمه الله تعالی فرمایل وی سرګودا کو سرګودا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہے سرګدا کم یو کس چې ځان په مجال زندګۍ کې د ژوند په جولانګاه کې د ژوند په منډو او تړلو کې که سیاست ته کمال دی که دولت ته که تعلیم دې که نوکری ده که افسری ده په دې کې ځان د الله د تربیت نه بالا تر غني نو دې پټ دا ویل غواړي چې زه هم یو خریم دا زما اولائک کلانام بل هم اضل یا تمتعون هغه چې کم دنو مزي اخلي د جوان نامزي اخلي صرف چې کم دنو د پتونو د شای بنیان دي یا تمتعون د خروس کو بنیان دي نار می قران و شهر می زنن بس دا غد دی بنیان دی یا کلون کما تا کلو لنام دا سی خوراک کئی لکه چې ساروی کئی سارو سروم د نور تربیت غم نشتا دی سروم د نور تربیت غم نشتا دی الله یو نار مسولهم دا نیم تربیت منل او نیم نه منل دا د الله د رب د صفت نه انکار دی نو دا یو په ټولو زندګۍ د ژوند په ټولو امورو کې په ټولو کارونو کې راهنمایي د چا منل دا الله د تربیت د الله تعالی منل دا د صفات درب او چې دا څوک نه مني او وایي چې زه په خپل جوړ او په خپل عقل په خپل تعلیم په خپل ایجوکیشن پاغي باندې خپل دنیا جوړول شم زړه چا تربیت ترې محتاج بهر دغه د سیکولر نظریه ده او دا د سیکولر لفظ مطلب دی چې زه چې کم دنو د خپل تعلیم باندې او په خپل عقل باندې ناز یم په دې باندې پوره یم عربی کې د دې تعبیر علمانیت دی علمانیت د دې تعبیر دی په عربی کې نو دا د رب بانوا تربیت الله کی تبلیغ الشیء الی کماله شیئا فشیئا نو انسان خپل کمال ته رسي او انسان چې کمدنو کمال ته رسیږي د الله په تربیت باندې کم قوم چې د الله رب العزت تربیت پریږدي هغه د انسانیت خیرخوا نشي جوړې دی هغه د انسانیت دشمن دی او هغه لوی دشګرد دی هغه د انسانیت دشمن دی نن امریکا او اقوام متحده را پاسی او هغه وی وی منګه د بشري حقوقو خیال ساتو او د هیومن رائټس په نوم باندې تنظیمونه جوړي تا ته ګورا او هیومن رائټس ته ګورا او د بشري حقوقو ته ګورا ته خو بشریت ختمای ته خو د بشریت دشمنی د بشریت حفاظت قران کړی دی د انسانیت حفاظت قران کړی دی چې د قران نه خلافی د انسانیت نه خلاف دی دی باسی وی چې زه به کمدنو دا حکم او دا به حکم ای کی می بینی غلا خلاف آدمن نیست آدم غلاف آدمن دا چې د تخکاری چې د انسانیت نه خلاف روان دي دا کسوړي د بنی آدم دي خو انسانان نه دي دا صرف سړي کسوړي دي دا کسوړي دي نو تربيت د یو سیز کمال تر رسول او هغه د هر یو سیز داغه مناسب وي رب العالمین دا صفت د تربيت تربيت باندې خو پوه شوي کنه وای کني پوښین چې په بل تر زرا واړو زر وای ګوره تربیت پالنه د الله رب العزت اوم بدني او هم څه شي روحاني اوم دو اسی یو مثال بوم خیر دی عوام ورونو لپاره چې یو سړی کنه او هغه زوی دی زوی وړکی خوراکونه لور کوي په بيدریغه جامع بيدریغه ار یو سیز موبایل نیټ ارس او په وړوکوالي کې د لساتو کالو په عمر کې هغه داسې شوی دی چې په سټې د دوو کسو امامتي کیږي ماشاءالله خو مضبوط ته لوی بلا ده په وړو کې عمر کې خ کافي الله رب العزت تندرست کړی دی د چې څنګه ویخ ویلو چې الله بچي غواړم کټه غواړم که شانت کټه دی خو په جمعات کې مشر ته کنزل کوي پلار ته بدګوري د مور خیال نه ساتي د استاد خیال نه ساتي په محله کې چې کمندونو خلکو ته کنزل کوي چپلې پټې د جمعات نه کېړای پټې او دا رنګ چې سبي ځای چې مومنو سنبالي چې سب په نومي رامیتوب دي هغه ته نه پاتې نه دي تاسو یې پیمان وای په معاشره کې به خلق سوی وی پلان کې لکه تش د غوان و ته وانډې کوي چې د تربيتي ولا نه لري دا ټکی وای کنه وای وای چې ته تربيتي ولا نه لري تربيت ته نور څه وای غلې خو په سر د دوو کسانو امامتي کی کتش غوخه ته تربيت ویل نو بیا د خلک کلی و چې د تربيت نه لري انسان تش د دې تربيت نه الله رب العزت د عقيدې نه واخلا تر د او داسه د چل نه والا تر ارس پوری دا او د اسمان دي دا او داسو دا ټوله طریقه د زندګۍ دا قران او حدیث خو دلې ده کتش د غوخو تربيت الله کړې او دا نور تربيت نه وکړي نو توبه خدای توبه خو بیا بچاویلو چې الله پیدا کول شي او پالل یې نشي زما په خبره پوه نه شو اوسم نو دا تربیت په معنی که یو سړی وای چې لکه دغه بس نه منم پرې دوای زمونږ ځوان دی زمونږ ژوندۍ ده چې څنګه یې جوړو او چې په څه طریقه یې کوو که په برتانوي کورټ فیصله کوو که په شرعي کورټ کوو دې کې موږ سره د چا څه کار دی که په سودی طریقه پیسې ګټو که په حلالې ګټو که په حرامې ګټو دې سر زمونږ د چا سکار دی دې د الله تربیت منی نه دې ځان غویانو کی حسابي دی وای چې بس رټین تش بس دا کار دی کی نو رب تربیت کوونکې اوس دا وایا چې دا صفت قران کریم کې صرف دا الله لري د بل چا دا تربیت دا صفت دا تربیت نستا مولا کول شي په خپل جوړ مولا چې کوي دا به تاسو د قران آیاتونه وي د پیغمبر حدیثونه به وي په خپل تر باندې دینی طبقه هم ستاسو تربیت کولای نشي دن پیران هغه هم به د قران او د سنت پر اړه کې ستا تربيت کوي تر دې نه خلاف کیږي نو بیا به د نورم خرابوي بیا د سمول نه شي روانوي بری نور بری سکی او نه ستا سیاسي لیډران هغه چې کمندونو ستا دا تربيت کول شي دا تربیت تاسو کولای نشي دا وسوک کوي الله سورته آل عمران سلور شپیتم کی ویلو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا هغه خپل مولان او ملنګان خپل پیران او ملنګان هغه چې کم دنو دا الله نه علاوه ذمہ دار ګرځولیو او هغه ته ارباب ویلو چې دوی به زمونږ تربیت کوي دوی به زمونږه سکی تربیت کوي نه تربیت کوونکې صرف څوک دی الله سورته انعام کې موي سورت انعام انعام کی وئی قل غیر الله یبغی ربا وهو رب کل شیء قل غیر الله یوصل سلور شپیتم دے قل غیر الله یبغی ربا ورته وایا آی ولټوم زبید الله نه بل رب وهو رب کل شیء او هغه الله دې رب د هر یو چیز تربیت کوونکې پالنه کوونکې اگر صرف صرف صرف او الله وهو رب كل شيء 164 یو سل سلور شپیتم ورته وایا به دا الله نو لټوم د ځان لبل رب وهو رب كل شيء او هغه الله دې رب داریو سیز تار طرف چې نو صرف سوګ دې الله رب رب العالمین تربیت کون کړي او الله حدیث کې راځي نو حنین مقوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو حنین جنگ لتلو عباس رضی الله تعالی عنہ ته کچری واګی نیولیو ګرم میدان دی پاغي کې صفوان ابن امیہ او سړیو امیہ ابن صفوان هغه چې کمندونو کافر تلو خو دې لپاره چې مقومینی چې نبی علیہ السلام مړ کی خو تل نبی علیہ السلام سره په لخ کار کیو چې نبی علیہ السلام به یو ځای کې او اجنما او شهید بیکم چې صحابه وقتی طور هغه نو مسلم کسان را رسو شو د هنین وګدا واقع ده نو ابو سفیان وی یره د رواره جادو می جوړ خاره شو دا څنګه چلو تر اوسه به مونږ جادو کړو شکست په نه خوړو چې نن مونږ رالو نو جوړ خبره ملګری پس پاشو اور واره می جوړ شکست خوړ صفوان خوا کې ولاړ دی هغه توي بفیکل کس کس په خلو کې خو دې کان مات شه ا کافر وته وي ابو سفیان مسلمان شوی دی اکافر وته وي بفیک الکس کس په خلو کې خود کانی مات شه لا ان يربني رجل من هوازن من قريش احب الي من ان يربني رجل من هوازن رب تربیت نو هغه وګوره چې بابا نه قریش حکومت کوي نو دا مې خوخه ده او چې بل را باندې څوک حکومت کوي دا مې خوخه نه ده نو د رب معنا حاکم نه تربیت کوون کې چې هغه د هر څه فیصله کوي او د هر څه تربیت کوي دا څه کوي تر فرعون ویلو انا ربکم ال فرعون ویلو انا ربکم الاعلى هغه دانو ویلی چې انا رب العالمین نه نه دی ویلی وای انا ربکم مصریانو ته وای د مصر نه بهر مدین دی په مدین کې د فرعون نه چلیږي موسی علی السلام ته مدین ته تللی خو د فرعون په یل ته سزور نه چلیږي هغه چې رب داوا کړی و دا غوم داوا چې تاسو زمانه تربیت تلان دي چې زه سوام هغه به کوي زه سوام نو هغه به کوي او چې زه کوم قانون پاس کوم نو هغه او پاس کیږي او هغه ته هغه دین ویلو څه ته ویلو دین وته ویلو موسی راغله دی او انی اخاف ان یبدل دینکم هغه تاسو د ژوند نظام بدلول غواړي د ژوند نظام بدلول غواړي دا د فرعون د تربیت داوا کړی و چې زه ثواب په زی په کومه طریقه سموم او زه کوم قانون مقرروم نو اکوي د فرعون دغه د داونه و چې زمکه اسمان ما پیدا کړی دي او ډوړېګانې زور کو دا کوم دا باران نه زوروم دا دا وغنو کړی هغه داوه د دې ربوبیت کړی و رب العالمین په دې ټولو باندې چې کمندنو قران کریم رد کوي دا صرف د چا صفت ته نه الله صفت ته مصلح الله دی سید الله دی حاکم الله دی دا ټول د رب معنی دي نو رب العالمین تربیت کوونکې ټول مخلوقات العالمین عالم د الله نه علاوه چې سین واغې ته عالم وي د الله نه علاوه چې سری دې ټول ته عالم وي خو قسمونه دي زنی حیوانات تی ساواله دی زنی جمادات تی کانی گٹی دی زنی اوبو دی مایه سیزونه دی مایعات تی او زنی دغه دی نباتات د ونو بوټو دی قسمه قسم عالمونه دی او قسمه قسم مخلوق دی دی وجنه جمع راوړه نو العالمین دا هر قسم مخلوقات نو دا هر قسم مخکې ما وی الله رب العزت دا هر قسم داغي په شان چې کمندونو تربيت کوي لکه یو بوټي والا نو بوټو کې د ټولو بوټو تربيت یو شان نه ګوره ټماټر ته ګوره ولو ته پانی یو شانتی دي خو ټماټر د پاسه اگې چې ولو دلاندې الو لاندې زمګه کې کیږي کنه نو الو لاندې هغه چې ټماټر بارا دغه یو شان دي پانی سړي تربیت دا الله ورکړ دي نو دا شنورم بوټو ته ګورا نو دا ټول بوټو تربیت چا کړی دی چینجی ته ګورا نو د چینجو تربیت الله کوي او پاجيبه طریقې کوي ارانګې کوي زنون مصری وی رحمه الله تعالی یورز دریاب غاړه ته ناستم نو یو د دریاب غاړه ته موي ما چې دا چې ګورم چې دا لکه چلې زم ورپسې په دې روان شو په بو کې امام لنګو او می دانګل په شمشته پورې لاړه وته په لړم ته کوشو زور پسیم کوشو به ختم غاړې ته وی دا لړم روان دی ما چې تاسو سماجره ده زه د به تکارو پیور پسې اسلام چې مخکې لګلاړم د کیلو یو بڼ وندره کیلی دی د کیلو کې د ماران ماران دی ویالته چې ګورم یو خپلې له کود دی ځوان نوجوان به ما چې څه کوي خو دې دا لړم د دې ماشوم د دې لک چې چلو لراغله دي او زور به سي الله دې لراولې ګل مچ ته به دا لړم مړ کی خورې ګلک صبر کوم لا وینم لا خلار شته وی لړم چې لګ ورمخ کې شو وی چې قتل می د کیلو د شان یو تور مار راووت وی ما چې دا په کلا بلا تور مار راووت یو طرف نه دی الګ ته دا مار را نږدې شو ا د بل طرف نور ته لړم سکیږي نږدې کیږي به ما چې تاسو وی لمر تک ورکول تاسو شو تیار شو چجای وکړه چې څنګه چجای وکړه جوړ دا لړم ورپسې ورو رسید لړم ورپسې ورو رسید چې درب شو دې مار ته ونخت اوس مار خو ختمي کی کنه مار داسې داسې کیږي دا دغه په برخه کیږي دا لړم بر خيږي تک سر خوا تر ورسه الته خپل انجکشن وته ولګاو مارتا بس چې لږ ساتل شو درس شو مار را پریو یا تاسو لړم بیا په خپل را را روان شو لړم چې دی نو هغه بیا په خپل لار باندې را روان شو نو ما چې زه د خلار خو ځالک را پاسو ویلک مې را پاسو ما ورته چې یا لکه ته خدای باندې ته ګورې نه تاسو دي هغه داسې په نری خوب نه را پاسې لکه طالب جان چې را پاسې مړ دې چې څه چل کوي سبیا هغه د خدای باندې دې په لته وګوره څه چل څه چل پیما ورته داسې وی چې دا وګورې مار ته ته مار د کنسي بس خټه کې را لاګو تا مړ کنو بس صحیح شو خدای باندې یار زمانه لګتا پوسو کا چې دا څه چل شوی دی خاصه چل شوی دی وی او ته قصه تیر کړه وته ته څوک یې ځنون وته وی ته څوک ته څه عمل کوي وې ته پلان کې پیژنې نو مې ته واغس یو ډاکو زنون وته یو ډاکو پته ویا ویزا کډا کوي بیگان د باچا کور لوټ کړو ټول شپه منډه تړلې والی اوس راغلو نو دې ځکه ودی ودی مو ویته سو کې بابا هغه لکه دوی ته سوکي زنون وتوي زنون نوم دی اوریدل دی هغه مشهور بزر او توي یا ویزا غه هلک په جړا شو زه د الله سره نه فرمانی کوم او په ما باندې الله سمره مهربان دی سلاس راوګت غزب ستا په لاس توبه وباسم ستا په لاس توبه وباسم هغه لکم بیا مشهور زبر د زمانه وو توبه وی استلا دا خپل چې کمندونو نارواونه نور رب تربیت کی تربیت کوونکې څوک ته الله دې نو چې د ډاکو حفاظت کوي نو یم ولای سپستا حفاظت پنه کوي چې ته وای مسله م بیانو ګورې م بیانو الله وعده په بلغ کړی دا او که په اکتم باندې کړی دا اکتم باندې والله یعصمک من الناس وعده په بلغ باندې دا ورسو الله بری حفاظت کوي ورسو الله بری حفاظت کوي دی وی چپ شه آن دری فکره کې به ما چې کو نه دو او ما دری فکره کې خدا چې کو نه دو آن دری فکره کې به ما چې کو نه دو وای زما دشمن په دې فکر کې دی چې د سره بس کوما او ما دری فکره کې خدا چې کو نه دو زه په دې فکر کې چې الله به ور سره سکی ته دا الله نو ته چې کم دنو لکه ته ځای کیږي نه ځای کیږي تربيت کوون کې څوک ته الله تعالی دی نو العالمین د ټول مخلوقات تربيت الله کی د دلیل ځای د ټول ذکر کړل ځنې عالمان وی وی د العالمین نه دی ځکه مراد پیریان او انسانان دي ځکه دا قران تربيت داغې د بار راغله دي نو سر د قران کې راوړو چې رب العالمین دا قران کریم ستا تربیت ته اے پیریا او اے انسانا نو دا العالمین نه مراد مکلف مخلوق دی چې هغه جنات اوسري انسانان سیندی رحمه الله تعالی وی وی دا العالمین نه مراد مختلف انسانان دي مختلف قومونه رب العالمین تربیت کون کې دې د مختلفو انسانانو په داسې طریقې سره تربیت کو کی کنا فکر په داسې طریقې سره مختلف قومونه یوځای کی چې انما المؤمنون اخوه دا چې تربیت الله کی چا ټول یو وګرځي دا په کوم نظام باندې دا په دې تربیت باندې ویو کیږي چې څومره بچا کې قران زیاتو دومره وو قوت زیاتی ایمان مضبوطو دومره وو قوت زیاتی چې څومره د قران او د ایمان نه لري کېدل نو دشمنی او تربګنی برازي نو تربیت کوونکې الله دی رب العالمین تربیت کوونکې دی د ټول مخلوق او د ټول انسانانو د پیریانو یا د مختلفو انسانانو په یو قانون باندې مونږ کوو